ها سرنامه وا مسلمانانو کچره تاسو باندې ير رااله او دا سم منظم نشو کولی نو که په خپو ولاړه مونږ کو په ولاړو کې او کني په خپو ولاړه نو سوار شي په خپل اسونو باندې او د اس د پاسه مونږ کوي دې باره کې امام بخاری رحمه الله حدیث بیانوي حدیث دا بیانوي عبد الله ابن عمر وایي چې کان اذا سئل عن صلاه الخوف عبد الله ابن عمر نه بچي سوال وکړي شو په بارا دا غا منزو د یری چه حضرت مسلمانانو باندې یره راشی د دشمن او دوی منس کوي نو څنګه به کوي نو قال عبد الله ابن عمر وتوي دا مشر چې دی کمانډر دا خپل ملګری بدوي سیکی یوی صبر اوالی دشمن ته به ودري چې حمله ونکي یوی صبر اوالی ځان پسې به ودري سفر دی دو رکعات دی نو یتقدم الامام مخکې بشي امام مانځتا وطائفه من الناس او د سره به یو ډله وي د خلکو د خپل ملګرو د دغه د دې فوج د ملګرو به سره خپل یو ډلې فیصلی بهم الامام نو مزبو کی دوی ته امام رکعتن یو رکعت مسفخین دی سفر دی دو رکعت دی یو رکعت په ته د سنغو کی دی ډلې ته وتكون طائفه منهم او وی با یو یو ډله د دوی بینهم پمنز د مؤمنانو کې و بین العدو پمنز د دشمن کې یو ډله به راشي امام سره به شامل شي یو ډله به دشمن ته ودرېږي هلته دشمن دی دلته مؤمنان دي د منځ کې به ورته دا ډله ودرېږي چې دا رانه شي کومه ډله دشمن ته به ودرېږي لم یصلو چې هغوی مونځ نه دی کړی هغه د امام سره په منځه ولاړ نه دي هغه فاذا صلى الذين معه ركعتا کله چې منځو کې هغه خلک چې د امام سره یو رکعت امام سره به مثلا د ماسپخین یو رکعت وکي دا یو ډله نو سبي یو ډله چې د دویمې سجدې نه روچت شي نو استاخرو دی برستو لاړ شي په مانځه کې به دوی رستو لاړ شي مکان الذین زید هغه خلکو ته لم یصلو چې هغوی مونځ نه دی کړی کم کسان چې دشمن ته ولاړ دي او هغوی نیت نه دی کړی د هغوی ځای ته به دوی ورشي مانځه کې ولا یسلمو سلام به نه ګرځوي خلک دوی خو یو رکعت کړی دی او هغه کم کسان چې دشمن ته ولاړو اب راشي په دویم رکعت کې به د امام صاحب پس نیت وتړي ويتقدم الذين او را مخ کې بشي هغه خلک لم يصلو چې هغوی مونځ نه دی کړی فیصلون معه هغوی به مونځو کې د خپل امام سره رکعتن یو رکعت یو رکعت مونږ به وکړي امام به سلام وګرځي د هغه مونځ پوره شو د یو جماعت هم یو رکعت شو د بل جماعت هم یو رکعت شو ثم ينصرف الامام بیا به امام د خپل مصلی نه را واپس شي سلام به وګرځي وقد صلى رکعتين هغه خو دوه رکعته مونځ کړی دی او د ملګرو یو یو کړی دی فیقوم کل واحد وبدریږي هر یو من الطائفتین د دوو ډلو هغه یوې ډلې ته یو ډلې ته دویم رکعت پاتې دی پیل یې کړی دی یو ډلې ته پیل رکعت پاتې دی دویم یې کړی دی فیصلون لانفسهم هغوی به منځونو کې د ځان لانفسهم د خپل ځان سره رکعتا یو رکعت بعد ان ینصرف الامام پس دا غینه چې راوګرځي امام نو د امام هم دو رکعت شو داول جماعت هم دو رکعت شو د دویم جماعت هم دو رکعت شو فیکونو کل واحد من الطائفتین نشیبا هر یو د دې دو ډلو قد صل رکعتین چاوی دو رکعت منس کړي تاسو ګورئ عجیبه منس دی په دې مانځه کې سنت لراتل دي یو رکعت د امام سره وکي بیا په مانځه کې لاړ شي دشمن ته ودرېږي خبرې به نه کوي بیا هغه پیل هغه ډله راشي امام پسې نیت وتړي چې یو رکعتو کې امام سلام وګرځي دی مانځه کې لاړ شي دا تلل راتګ پکې دي لیکن دوستانو بیا هم نشته چې خیر دې مونږ ځان ځان لو کې معلومیږي دا خبره چې جمع ګوره ډیره اهمه ده کني ورنه د سبم وتویلو چې مړه خولي منځو کې خو دوه رکعات تاسو ځان لو کې او دوه رکعات تاسو ځان لو کې جمع دومره اهمه ده اوس را شیخ چې هغه دې کمی خبره د پاره حدیث بیانې هغه ذکر کوي فإن كان خوف هو أشد من ذلك که چېرې یره دا ډېره سخته وه د دې نه داسې د دشمن طرف نه زور راغی چې داسې موز نه شی کولی چې نیم ځان پسې ودرې او نیم دشمن ته ودرې نو صلو رجاله هغه ټکې راغی نو موز به وکړي په خپو ولاړ که په خپو درېدی شی په ځمکه ودرېږی مونځ کوئ فصلو نو منځو کې رجالا د رجالا معنی کوي قیاما علی اقدامهم ګوره تفسیر وکړو چې ولاړ به په خپل خپو باندې ګورې د رجالا دا مطلب نه لري چې روان په روانه مونږ نه کیږي چې ته پیاده روانې نه رجالا مطلب دا دی په خپو ولاړ ورکبانا او رکبانا یا سوارو چې سور مونږ کې استا خوخه کوم کوه مخ په قبله کوه کوم قنا وا مکوه مستقبل القبله چې مخ کون کې به قبله ته او غیر مستقبلیها یا مخ کون کې ني ها قال مالک امام مالک وی دا مشهور امام مالک چې قال نافع نافع وی چې هغه د عبد الله بن عمر شاګرد دی ریاضه دا خو عبد الله بن عمر وی کنه چې د څه بکوي د څه خونه وی چې پیغمبر د څه ویلي دي نو نافع وی چې لا اورا عبد الله ابن عمر زه ګمان نه کوم په خپل استاد عبدالله ابن عمر ذکر ذالک چې هغه ذکر کړی ده دا طریقه د مانځه د یری الا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم مګر د پیغمبر علیه السلام نه نو دا حدیث مرفوع شوخه باب قوله دا باب دی د دې قول الله چې والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعنا الی الحول دا سرنامه دی تاسو به وایئ چې دا سرنامه دلته سره ذکر کړه دا خو دوه درې ځله مخکې ذکر شوه چې دا آیات ته مخکې حکم داو چې د ښځې خاون به مړ شو یو کال بیا عدت تیرو بیا حکم راغی چې که حمل نی نو سلور میاشتې او لس شپې دا تفسیر خو مونږ دوه درې ځله وکړو نو دا دلته ولې ذکر کوي نو ما وی امام بخاری خو امام بخاری دی کنه دلته د مقصد بل دی سوال دا دی لکه تیر شوی مو یو آیات ته حکم د هغې منسوخ دی صرف حکم یې منسوخ دی د هغې لیکل په قرآن مجید کې صحیح دي که نه وایي بلکل صحیح دي یو حکم دی یو آیات دی حکم یې دغه شوی دی منسوخ شوی دی خو ریاض الفاظ منسوخ شوی نه دي د هغې لیکل قرآن کې جایز دي که نه وایي بلکل صحیح ده خو قرآن دی دا هغه عثمان دی چې هغه د قرآن مجید ترتیب هغه د کړو هذه الآیه دا آیت التي هغه فی البقره چې په سوره بقره کې ذکر شوی دی چې والذین یتوفون منکم هغه خلق چې هغه په تاسو کې مړ شي ويذرون ازواجا او هغوی پریدي ښځې نو وصیتا لازواجهم دوی دی وصیتو کې خپل په بار د خپل خزو کې چې زما خزو له یو کال خرچه ورکوي الی قوله غیر اخراج نو دی وی عبد الله صاحب چې حضرت عثمان ته وی قد نسختها دی آیات لا منسوخ کړي دي د دې آیات حکم لا لری کړي دي چا الاخرى هغه بل آیات ابل آیات سو چې یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشره نو چې دا منسوخ شو نو حضرت ز سوال کوم فلم تكتبها تی ولې قران کې لګي اما ته وی چې د آیات حکم منسوخ شي خو الفاظ منسوخ ني نو بلګي هغه به تلاوت کې نو قال عثمان صاحب وته وی چې ندعوها یبن اخی مونږ به هم دې پریدو اے روارو چې کوم آیات حکم منسوخي الفاظ منسوخ ني ابا مون قران کې پریدو لا اغیر شیئا منه مونږه نشو بدلولې یو شی د قران نه مم مکانه د خپل زینه معلومه شو دا خبره چې د آیات حکم منسوخ شو الفاظ لیکل په قران کې جایز دي دا غي یو دا دغه دی چې د قران د آیاتونو هغه خیر برکت دی ابا پاتیش بل دا دی چې د قران د آیاتونو تلاوت کوي هغه تلاوت ثواب بشر ملاویږي باب قوله دا باب دی د دې قول د الله و اس قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى ابراهيم عليه السلام یو ورځ الله ته وی ربا زما خدا یقین دی چې مړي برا ژوند دي کې په دې مې کلک ایمان دی خو ربا پسترګو راته وخې لک پسترګو چې زه ووینم چې دا مړی څنګه را ژوندي کیږي دا سوال دی ولې کوي ځینې علما وایي سوال ځکه کوي چې ورځ نمرود سره دی باس کوي نمرود ورته وایي ستا د رب څه کارونه دي وایي رب وایي زما د رب هغه کارونه دي چې یحیي و یمیت هغه مړه کولم کوي ژوندي کولم کوي نو دا ب... نغه وته وای تا لیدلی دی چې الله مړی را ژوندې کړي نو د قضای کې ابراهیم علی السلام خاموش جواب ورنک نو رستو بیا وای چې زما ربا ته ما ته اوخه پستر ګو باندې چې دا مړی په کومه طریقه را ژوندې کیږي چې کدا سه بېمانه مانه تاسو کی چې زه بیا جواب ورکوم څوک دا وی څوک دا وی چې د علم مختلفې درجې دي ښه یو دی علم الیقین علم یقین دی ته وی چې په دلایلو باندې تا ته یو شی ثابت شي حمید ګله جنت شته که نشته میدان حشر شته دا ستا چې په کوم علم دی نو دې ته څه وایي علم وله یقین هغه علم چې کوم یقیني علم دی خو ګورې بیا دې چې خیره سره جنت په سترګو لید نو به بیا بل شانتي یا میدان حشر دی په سترګو باندې ولید نو به بیا بل شانتی په دلایلو باندې شی چې انسان ته ملو شي نو ټیک د یقین پی وی خو اطمینان نی او چې په سترګو ویني نو دغه اطمینان ملو شي دا زمونږ ملګری نه دی دی کې بس داسې چې چا بیت الله نه دی لیدلی خو یقین خو شته کنه دا علم الیقین دی ځنې ملګری داسې دي چې په سترګو لیدلی دی نو چې چا په سترګو لیدلی دی هغوی ته چې څونه اطمینان میلاو دی نو ګورې دی نورو ته دونه اطمینان میلاو نه دی نو ابراهیم علیه السلام د پاره د اطمینان سوال کوي چې ربه ته ما ته اوښی چې دا مړی به څنګه را ژوندي کې په دې خو میمان شته چې مړی به را ژوندي کېږي خو هغه طریقه به څنګه وي به څنګه را ژوندي کېږي دا وي ربي ای زما ربا ارینی اوخای ماتا کیف تحیی الموتا چې تب څنګه را ژوندي کې مړی الله پاک ډیر لوی بادشاه دی اسنه چرته څوک سوالو کی چې د ابراهیم علی السلام زکه سوالو کو چې د شکو نو الله ته تپوس کوي چې مال جواب راکي چې خلک بیا داونه وي چې د شکو نو الله وته وي اولم تؤمن ولستا ایمان نشتا یقین نشتا ابراهیم علی السلام وته وی بلا ولی منشتا ربا یقین مشتا وګوره چې څوک داونه وی دا غشکو ولی منشتا ولکن لیتمئن قلبی چې زړه ته اطمینان ملو شي دې ته بیا دغه وایي ښه عین الیقین چې په سترګو باندې ووینې شي نو دا عین الیقین شو مونږ ته به استاد وي ټوله دنیا وایي که نه چې بجلی سړی نیسي احمد نیسي که نه نیسي ټوله دنیا وایي دا علم یقیني دی خو چې بیا ووینې چې په سترګو را ځوړند کړي نو دا علم ګوره بیا زیات دی دې ته بیا وایي عین الیقین چا تذکره د دې وکړه چې د ابراهیم علی السلام چې سوال کو چې رب ما ته اوخې چې ته مړی څنګه را ژوندې کې د د شکو د ابراهیم علی السلام شکو چې دا سوال وکړو نو ما وی پوره خبره اوري رسول الله وته وی نه نه نه نه ګوره هغه ډیره لوی هستی ده لوی هستی ابراهیم علی السلام لوی هستی ده اسه ما پوره خبره مونږ دا غنه لاندې معمولی خلک یو زمونږ د معمولی خلکو شک نشته نو د ابراهیم علی السلام بسنګ شک راشي ابراهیم علی السلام لوی هستی ده مونږ معمولی خلک یو زمونږ د معمولی خلکو شک نشته دی نو د ابراهیم علی السلام به که د ابراهیم علی السلام شک وي نو بیا خو پکارو چې زمونږ هم شک وي او تاسو به سوال وکړئ چې رسول الله ځان ته څنګه وایي چې مونږ معمولی خلک یو احمده نوروره دا کمال هم دا دی چې تواضعا رسول الله سلام کې ډیک ته چې کمالو د هر چا نه اوچتو خو ځان ته به کتل داسې چې زه د ټولو پیغمبرانو نه لاندې دا هغه کې دغه وخت تواضع وه د تواضع د وجې نه هغه وایي چې مونږ معمولی خلک یو زمونږ په دې مسله کې شک نشته دی نو د ابراهیم علیه السلام به څنګه راشي نحنو احق بشک مونږ ډیر حق لایق یو په شک من ابراهیم د ابراهیم نه که د هغه شک وي زمونږ به هم شک وي نو چې زمونږ نشته د هغه څنګه راغی اس قال په هغه وخت کې چې وی هغه ربي ای زما ربه کیف کیف تحیی الموت څنګه به تر ژوندۍ کې مړی قال الله وتوي اولم تؤمن ایا ستا یقین نشته دی په دې خبره دی یقین نشته ور الله ته تاسو کوي نو قال دوی بلا ولنا اوس په خپل انصاف وکړي د ابراهیم علی السلام شکو دی وی بلا ولینا خدا سوال ولیکم ولکن لیتمئن قلبی لیکن سوال میو کو د دې د پاره شي اطمینان ملو شي زما زړه او زړه ته اطمینان علی ملاویږي چې مشاهده او کې پسر ګشي ویني خا بیا وته وای خزه داس چلو کا چودا ته وخیم سلور مرغی رونیسه د ځان سره خو وساته بیا راواله سرونه ته پریکا او دا سلور وړه مرغی په یو ځای وټکوه قیمه کا سره د بڼو او بیا چې دینو یو حصہ راواله سلور حصے کا یو په یو غر کې د بل په بل بل په بل بل په بل دا سر راخله او د یو حصے ته ونیسه چې راځه د الله په حکم مرغې به یو راځي به را روان به بې سره او را به شي خپل سر پورې بون خري درته به په سترګو معلومه شي چې دا مړي خلک الله څنګه را ژوندي کوي نو هلته وایي فصرهن نو فصرهن د دې معنا کوي قطعهن چوره چوره کا ټوټه ټوټه کا دا مرغی راواله او دغه کوي ټکوا او فصرهن چوره چوره کا خو ګورې دا لې چې تاسو فسرهن نه وایې ورې قرآن مجید چې راواړوې نو زمونږ قرآن کې فسرهن نه نه دی هلته دغه دی د سواد زیر دی فسرهن نه اصل وجه دا ده چې دا د باب نصره نه کې سوار یسورو قال یقولو نو د سوار یسورو نه فسرو د دې معنی دا ټوټه ټوټه کا خو یو دی سوار یسویرو لکه باع یبیعو نو د هغې معنی سویرو نو سویر معنی دی ځان ته رانږدې که فسرهن نو ځان ته رانږدې که چې داسې ښې وپېژنې چې دا دا مرغې دی دا دا مرغې دی دا دا مرغې دی کم ځای خات او شو بسم الله الرحمن الرحیم باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول الله چې ايود احدکم ان تكون له جنت ما وی دا زماته یاد نو قران مجید کې دی چې آیا ستاسو د یو سړی دا خوخه ده چې داغه یو باغی د کجورو د انګورو او رواني داغه لاندې نهرونه او د هغه دپاره په دې باغونو کې هر قسمه میوې وي ګوره مال او دولت زیات دی خو اصابه الکبر رسیدلی وته بړاپه د کاروبار ویم نه وله ذریه ضعفا او داغه اولادی کمزوري واړه واړه خوراکیان ډیری ګټه والے سوک نشته په خپل ګټم نشي کولی بوډا دی نو د چا دا خوخه ده چې فاصابها اعصار ورسیږي هغې ته طوفان او فيه نار په هغې کې اوري او فاحترقت وسوځي دا د چا خوښه ده یو سړی دی ښایسته باغ دی قسمه قسم میوې او فصلونه ورڅه دي پکې خو غریب په خپله بوډا دی د کاروبار نه دی کاروبار نه دی او خوراکیان هم ډیر دي نو ستاسو دا خوخه ده یا د چا دا خوخه ده چې په داسې حالت کې د زما په باغ باندې طوفان راشي او زما دا باغ دې وسوځي د چا نه ده خوخه ځکه وایي که دا باغ مې وسوځي بیا به زه څه خورم هغې تفسیر کوي ایود احدکم ایا ارزو کوي یو ستاسو ان تکون له جنته چې وی د داغه باغ من من اناب من نخیل و اناب د څنګه دا کجورو د انګورو او پاغي کې داغه قسمه قسم میوي وی عبید ابن عمر وی یو مجلس لګیدل دی امیر المؤمنین او حضرت عمر هم پکې ناست دی حضرت عمر یو ورځ ویلي اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او ته چې صحابه فيما ترون پس کې تاسو ویني هذه الايه دایات دا رستنی آیات چې د تاسو سګومان دي چې دا د سبارک نازل شوی دی دا رستنی آیات چې دی د څه باره کې دی هغه آیات دا دی چې ایود احدکم ایا خوخی یو ستاسو ان تکون له جنتون چې وی دی د د پاره باغ دا خوخی نو قالو هغوی وی الله اعلم الله خپویږي صحابه جواب نه په او ور کوي نه په نه وی الله ښه پوهیږي فغضب عمر غصه شو عمر چې خدایم په خیر کې زه دنه پوښتنه کوم چې د دې آیات څه مطلب دی او داسې پوښتنه مې وکړه چې هر یوې جواب راکولی شي که چاته پته لګي په او دی جواب راکی که چاته پته نه لګي په نه دی جواب راکی چې نه پوهیږم نو زه تاسو ته وایم د دې آیات څه مطلب دی تاسو وایي الله او رسول ښه پوهیږي تاسو اوس امتحان دی او یو استاد امتحان لري بخاری کې نو یو طالب پکې ځان هوښیار جوړ کی استاد سي تپوس کوي د دې ځای څه مطلب او که نه پوهیږئ نو داسې وایئ چې نه پوهیږو او لا نعلمو یا نه پوهیږو خیال لري بخت الله جي اوس تاسو به سوال وکړئ چې رسول الله خو هم کله نه کله د صحابهو نه تپوس وکړه که نه چې دا خبره څنګه ده عمر صاحب په خپل څو ځایونو کې جواب ورکړی دی چې الله اعلم ورسوله الله او د الله رسول خپويږي نو عمر صاحب تاسو به رسول الله له داسې جواب ورکاو نو کنن تعالی د خلکو جواب درکنو ته ولې غوسه کیږي دا غي جواب دا دی د رسول الله خبره شواغه د بیل مقصد د پاره و د عمر صاحب خبره د بیل مقصد د پاره ده رسول الله به چې یو تپوس وکړو نو رښتیا وایي هغه ځان د خلکو نه پویو نه معلم خو دی و تعلیم چا ورکو رسول الله ورکو صحابه خو نه ورکو پیغمبر علی السلام به دا خبره کوله تش د توجه د پاره چې ماته دغه وکی الکه د خبره باندې پویږي نو رسول الله خو د دوی نه علم نه حاصلو ده ورته علم بیانو خو دغه یې کو چې دوی ماته لږه دغه وکړي توجه نو هلته به دوی وي الله اعلم و رسوله او حضرت عمر چې ته تپوس کوي نو د توجه دپاره نه کوي د ځان پویولو دپاره کوي چې څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي نو دلته الله اعلم و رسوله ما وی ویل نی پکار فقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی چې دا لوی مفسر دی چې حضرت فی نفسی منها شیء زما پزړه کې د دې آیات نه یو شی دی یا امیر المؤمنین سیب زی په مطلب پویګم چې کی دی شي د مطلبی قال عمر عمر ورته وی ابن اخي قل ایر واره اوایا ولا تحقر نفسك او معمولی مګنه خپل ځان اوایا نو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وته وی زوربت بیان کړی شوی دی دا مثلا مثال لعمل د عمل دا د عمل یو مثال بیان شوی دی نو قال عمر عمر وتوی د کم عمل ایو عمل د کم عمل مثال بیان شوی دی نو قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وتوی لعمل د هر یو عمل د هر عمل مثال دی خو کې دی شي چې دا اوس کشر دی رو پې راغلی دی نو پوره تفصیل نشي کولی نو قال عمر عمر تفصیلی مثال بیانوي لرجل غنی دا مثال دی د یو سړی مالدار یعمل بطاعت الله عز وجل چې هغه عمل کوي د الله په تابعدارۍ باندې او بیا وته عملونه کوي کوي کوي صدقې کوي خیراتونه کوي حجونه کوي عمرې کوي ارس کوي ناګنه بدنصیب باندې شیطان مسلط شي ثم بعث الله له بیا مقرر کی الله د سره الشیطان شیطان چې شیطان وسره مقرر شي نو فعمل بالمعاصی نو دی عمل شروع کی د ګناهونو د بد عملو عمل شروع کی نو کوي کوي حتی تر دې پورې چې اغرقه دی غرق کی اعماله خپل عملونه دنیا کې روره صدقې هم کوي او خیراتونه هم کوي او زکاتونه ماوې ورکوي حجونه هم کوي هر څه کوي د هغه باغ دی ښه دا هغه باغ دی په ورځ د قیامت به دی داسې لکه بوډا اعمال به نشي کولی پیسې به وسره نی بل څه به نی همدې باغ ته به د غیتمي دا د اعمالو باغ نه دی چې الله به ماله د دې ثواب راکړي دا بد نصیبه په آخر کې داسې یو کار وکړي چې په هغه کار سره دا مخکینی اعمال دغه شي لکه ما وی دغه وکي یادګیرنه وکي یاره ما خو دونه خدای دې پر یا کې نه راولي ما خو دونه کار وکړو هغه دغه ته یادې چې تعالی ما شی درکړو په غون مجلس کې وته وی زر روپۍ مې درکړې نه وي لاړ شي په دې باندې طوفان پرې راغی غر څه ختم کړي نو په ورځ د قیامت به بیا دې محتاج شي هېڅ به ورسره ني او ضرورتونه به یې ډېر وي نه ده سره به اسم ني باب قوله قول الله دا باب دې د دې قول الله چې لا يسألون الناس الحافا دا دی کنه وی صدقه شاته ورکوي للفقراء فقراء ولا الذين احصروا في سبيل الله هغه فقيران چې هغوی ځان وقف کړي وي د الله د دین دپاره جهادونه کوي طالبان د علم دي کاروبار نشي کولی سبکونه وي نو هغې کې دا دی چې لا یسألون الناس او دوی سوال د خلکو نه هم نه کوي بده خو دا یی کنه چې سړی غریبی او سوال وکي بیا هم کار روان شي نه دوی لا يسالون الناس د خلکو نه سوال نه کوي الحافا پکلکه چې نه راکې بشابه یو خو هغه دغه معمولی سوال یا خو خلک کوي الکه مړه یو لس ګوند را بیا به درکم سبا الکه یو لس روپۍ را کمړه سبا بیا درکم دا خو بیا شی دی هغه وای خدای دی وبخښه او دی و پورې نښتي چې نه الحاح دی ته وی د کلکوالی او کپما دریم ټکی دی احفانی هغه سختی وکړه په سوال باندې پما بل مسئله په سوال دا الحفا الحا او احفا دا درې واړو من راځي سوال کې کلکواله یو ځای کې راځي که نه الله تعالی ستاسو نه ټول شی نه غواړي ولې که الله د نه سوال وکړي او فیحفکم او الله د نه په سوال کې سختی وکړي دا موټر هم راکه زما غریب له ورکه دا کور دې هم راکه زما غریب له ورکه دا جیداد دم راواله دا دکان دم راواله او زما غریب لورکا لږ په سوال کې د باندې سختی وکړي نو تبخلو تاسو به بیا څه کوئ شوموالی به کوئ نو دا بل ځای کې راځي فیحفکم د یحفکم معنا کوي یجهدکم تاسو به په مشقت کې واچي حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن ابي نمر عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري قال سمعنا ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول عبد الرحمن سيب او عطاء سيب دوی وی چې سمعنا منګه واورې د ابا هريره د ابو هريره نه یقول هغوی به وي قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لیس المسکینو نه دی مکمل غریب الذي هغه ترده تمره چې واپس کوي هغه له یو کجوره و تمرتان دوه کجورې الکه کامل پوره غریب هغه کس نه دی چې هغه یو کجوره ولا ورکې واپس نه لاړ شي دوه کجورې ولا ورکې واپس نه لاړ شي بازار ته راغی یو دکان ته ودرېد دکاندار ماما ولا یو کجوره ورکړه روان شو بل دکان ته ورغی هغه ولا کجوره ورکړه روان شو بل تم ورغی اوس ګوره واته دکانونه دي واته شپارس کجوري هغه ته ملاو شوې باچا دی باچا دا فقیر نه دی واللقمت واللقمت وللقمتان او نه یو غلا او نه دوا غلې یو سړی راغ یو دکان ته ودرې ډوډۍ راکا نیمه ولا ورکړه بل دکان ته ودرې دا ته دکان دی سلور ډوډۍ وته ملو شوې دا خو غریب نه دی بادشاه دی هلته کې هوټلو ته ودرېد ورسره لوښی دی طالب دی یو ورته یو چمچ ور واچوله بلم ورته ور واچوله بلم ورته ور واچوله چې بازار نه وته کاسې ډکه وه نو کامل مسکین هغه نه دی چې واپس کوي هغه له یو کجوره یا دوه کجورې او نه هغه چې یو ګله او نه دوه ګلې کامل مسکین هغه دی چې غریب می خو چانه سوال نه کوي انما المسکینو بشکا کامل مسکین چې الذي هغه دی یتعفف چې هغه ځان بچ کوي د سوال نه او بیا سره وی وقرأو اولو لی تاسو چې ان شئتم کم خوخی هغه دا دی یعنی قوله دا قول الله چې لا یسالون الناس سوال نه کوي د خلکو نه الحافا په زور چې و پورې نښتي چې نه بس راکه او راکه باب قوله قول الله تعالی دا باب دی د تفسیر د دې قول الله کافر وبوي د سود مسله ده الکه خیراتونه سکه ځنې خلک په دنیا کې داسې دي چې چاله قرض هم نه ورکوي او که قرض ورکوي په قرض باندې سود اخلي عوض اخلي ما وی زر روپۍ چې ودته ورشي چې هلکه یو زر روپۍ مې په کار دي نه ورکوي که ورکوي نو په دې ورکوي چې زر روپۍ به درکمه خو میاش پس په خیر سره بیا سل پې دغه راکې سود به راکې د هغې بیان نو دوی به وي انما البیع مثل الربا دا بیعه په شان د ربا ده څنګه چې خرڅول غشتل جایز دي اوس په پیښور کې په لس روپۍ شی والی او لنډی کوتل ته راوړي او په دولس خرڅ کې جایز دي که نه دي جایز دقه سروره زرګون راوالی سړي له ورکي او په سل روپۍ ګټه باندې وای په خرڅ کې بالکل جایز دي دا به کافر وي انما البيع مثل الربا وی خرڅول اغشتل په شان د سود دی خرڅول اغشتل جایز دی سود هم جایز دی نو قران مجید وی نه نه نه نه نه د دې منځ کې فرق دی څنګه واحل الله البيع حلال کړی د الله بيع خرڅول اغشتل الله جایز کړی دی وحرم الربا او الله حرام کړی دی سود بیا الله تعالی د سود خورو بیان کوي چې دا سود خوره د قبر نه راپاسي نو دا حواس به بالکل خرابي وای دا د سود دا مال نه دی دا به د خېټه کې داسې پړسېدلی وي او دا ماران به ترې جوړ شوي وي چې دونه به درون وي چې د تلو بني حواس به بالکل کار نه کوي يتحبطو څنګه دي لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان دې چې د قبر نه پاسي نو ما وی داسې با پاسي لکه چې دا پیریان دغه کې د سړي حواس خراب کی خو مینل مس د مس معنی کوي لیونتوب لکه هغه سړی لیونی وي نو د لیونیانو ته ګوره کنه دغه حرکت او د غار خبره ټوله ګډي وډي وي دقه څه بد دي دا ګډي وډي وي من المس نو مس معنا کوي الجنون لیونتوب حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه وی لما نزلت الايه کله چې نازل شو آیاتونه من آخر سوره البقره دا آخر د سوره بقره فی ربا په بار د ربا کې د سود په بار کې نو وقرأ رسول اسلام نو اولست دی رسول الله علی الناس په خلکو نو وی لستلو دغل تبیا سودم آرام شو او شراب سکلم آرام شو خو د شراب او کاروبار حرمت حکم لا نور راغلی نو بیا په اخر کې ثم حرم التجارت او بیا رسول الله د الله په حکم باندې حرام ک تجارت فل خمر په شرابو کې چې د شرابو خرڅول، اغستل، دلالي کول، دکان کې کېښودل، چاله وړل دا ټول حرام. باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله چې یمحق الله الربا محق یمحق معنی دی بې برکته کېدل یمحق الله الربا الله بې برکته کوي مال د سودو سود خور به ډیر سودونه خوری خوری خوری غو بل به دانه مال دی او دانه مال دی او داسې دی یا خو به داسې چې اخر به الله داسې کی چې د پولی پړق ته بناستی بیا اس به وسره نی کله نا کله داسې چې الله به د مال نه برکت والی د خپل مسلمانانو مالونه نه دي اپ خزه لګي خلک وي وګوره پلانې شی جوړ کو پلانې شی جوړ کو الله به خلک به تعریفونه کوي خو د سودخور سړي مال به چرته په صحیح ځای باندې ونه لګي نو یمحق الله الربا الله به برکت کوي مال د سودو نو امام بخاری معنا کوي قال ابو عبد الله امام بخاری وای د یمحق څه مطلب یذهبه ختمه اخر کې به ما وی سودخور بیا داسي پوله پړک ته بناست من سورة البقره د سوره بقره او پاغي کې حرمت د ربا راغی نو خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فتلاهن او دای اولستل علیهم په دې خلکو فی المسجد په جمعات کې فحرم التجاره او رسول الله حرام ک تجارت فی الخمر په بار د شرابو کې وایه لکه بس حکم راغی ده د سود د حراموالي چې سود مه کوئ باب قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا کشر تاسو دا کارو نکو چې فنتهو نشوي دغه نه د سود نه منې نشوي نو فأذنوا تاسو خبر شئ دلته موږ به معنا کوو تاسو فاذنو تاسو خبر شئ یعنی تاسو ته اعلان دی به حرب من الله ورسوله په جنگ د الله او د رسول داغو سود خورو د سود نه بند شي مکوي خو که څوک بیا هم سودونه کوي هغوی سره د الله او د رسول دشمنی د جنگ دی نو د الله او د رسول دشمنی څه ده د اسلامی حکومت نه دی دا د الله او د رسول دغه دی خای مقام دی پکار دا چې دی پاسی او د سود خورو سره دغه وکي یا وته وي چې په سړیتوب منه شي او کني منی کیږي ډانګونه او پسې راوالي د سوره بقره نو قرأهن النبي صلی الله علیه وسلم ولسل دا پیغمبر علی السلام علیهم پاغوی فی المسجد په جماعت کې وحرم التجاره او حرام ک تجارت فی الخمر په شرابو کې زه بس ته ما وی دا ورسو خو نه رسید